دا سلورم باب دے پدے کے سورت محمد فتح او حجرات پکی دی په ترتیب عثماني کې وصلو ختم نه پس د حدید نه مخکې درات نه نازل شوه آسمان نه چراغله 95 نمبر صورت ده مخکې مسله د توحید وا د مبارک صورت کې ترغیب اور کوي قتال فی سبیل الله تا یاغه صورت کې دعوت باللسانو د صورت کې ذکر د دعوت بالسنان دی او اتل لسبا صفات د منافقین وی دا په دې صورت کې واجب لطیفام نه هر شی اتل لس اتل لس صفات د منافقین نو اتل لس صفات د مؤمنین نو اتل لس چاس باب د شجاعت دی احوال د مشرکین نو هغه اتل لس شغائل د قتال باندې خبر کې الله حال د دیو بالهم من حالهم ذالک د اصلاح د بال د مؤمن د اصلاح د حال د مؤمن احباط د عمل د کافر دا ولید الله بان الذين پدې وجہ چې یقینا کسان چې کفر کړي تابعداري کړدا دیو د باطل او یقینا کسان چې مان راوړې تابعداري کړي د حق یعنی بیا دوه خبرې دي یا به د فدینه پر خودل یا سره د فدینه پر خودل حتا تزال حرب او زارها ربا تر کما پوری بدای تر دې چکی دی الحرب او زارها جنگ خل اسباب لرام الله یې ولایکن یبلوکم لیکن چې امتحانو کې پتا سبانه فزینو بعضکم ببعضن زینو باندې فزینو سره مسلمانانو باندې امتحان د کافرانو په کافرانو باندې امتحان د مسلمانانو والذین قتلوا فی سبیل الله آ کسان یا الله چې ستا په لار کې څوک لاړو ربا شان څنګه دی ربا الله نه په زړه ځکه او دعا غواړي ستاسو دعا الله قبلې الله دې زمونږ دې مدرسې له زبردست خپل ډېر لیټونونه دی الله ورکی لښونه خخکلی چې 20 نه کم نه وي بیا ستاسو خیر نشته فتعاسل لهم قبح لهم قباحت ده د دې لپاره وکای من قريه هي اشد یتمتعون ګورا یعنی لیس لهم هم الا بطونهم دغه غم صرف د خپل ګډه سره دی د مؤمن صفت په دنیا کې دا ده یتزود د بزان له توخه آخرت للیږي منافق صفت دا ده یتزین د بد دنیا په سيزونو ځان خسته کوي او د کافر صفت دا ده یتمتع مؤمن صفت څه ده لکه وای کنه خپل خپل خبره ها وای دا کلینا ډیر قوت والو کم کلی چې تر ایستلې نبی علی السلام کم کلی را ایستلې وای کنا مکه مکرمه اخرجت کا چې ته را ایستلې نو کلی خو نبی علی السلام نو را ایستلې چا را ایستلې وها اهل د کلی دانا چې و خوار ټټارا غوارا غوا اغام د غمونو سرا بوس باور لرا اخلي بوس باور لرا اخلي د بوس غم به کې کلا تبم پرازي زون یو واوې و د دیوان ته براغل یو ورځ ډاکټر وای دا زکام وال دی الله کیا بات ہے بیا هم پیکا سر درد براولی الټی بدر ولی نشب در تخیجی الله د جنت شراب ور او هغه سونه په سختۍ به ملاويږي او په دغه شراب باندې بیا د جهنم پس کروټو کې بس وځيږي دې ته ویل شي د دنیا شراب الله الله وانهار خلک وای به پیسو شراب قایص سکلی ویا قاضی باندې دلانتی پیسو نا وې کيربونو باندې اربونو باندې چې الله والے تور لا اربونو ورک ورته شراب اسکا ولس کما ماس سخت ده نه د خلکو مزاق د دین پوره وای وای څه شي لکه ویډیا شراب څوس کی قاضی اس کی وانهار من خمر د دنیا په لعنت شراب پیک شراب ذلیل شراب الله انهار به انهار بدر کما ولې په دې او بل بوتل کې پسې تکړمن ولې خپل پیسې لګې ولې ځان غر کا زبر تعالی انهار درکم الله فرمای او کملاوم شي چرته یو پاو یا نیم پاو به ملاو شي بیا نور یې بام در سره یا الله دا سینه چې شوګر راته ولګي دا چلی دا چلی سکه یقین خو زمونږته نه چې غبین کې الله شفای خو دی وانهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات وګوره کستا سو خیاري ټول کې اول کم یو نه هري ذکر کا وبا وبا الله الله ایر اور تاسو ته وبا سره لک قدر د ته ملاو شپه دی روزه کې کنه الله یو کاسه ډېر سخت کې شو خسته وبوي مل چرته زیوی دا وبل خلام ویل سخت پکې الله اکبر زګه قران وانهار د اوبو د نهر بیان الله ولوکا معلومی کې دا چې د اوبو نه بهترین شی په دنیا کې او په آخرت کې بل شی نشته دی خلق وای په جنت کې څلور ولې دي وینا نه څلور خونه دي خانه دروغ دی ویلا څلور ولې په جنت کې نه دي البته اقسام څو دي څلور قسم دي نور خو ماشاء الله ماشاء الله جنتي محلان دی با ویا ولې بهږي درجو درجو پورې خبرې دي څو څو سوا او زره زره ولې با په جنت کې بهيږي دا خړپا جوړه ده مړه د سیم ولا روانه د سیم روانه ستاره پالنګ لاندې ته سوې کنه دی خو پالنګ مې ده مزه سړی لور کوي کنه کلی چمن ده پالنګ لاندې دلته ولا بهيګا کته لاس پکې وها خړپا دا یو لا ترګه کته کوزه کا کیا بات ہے دا بیانشته چې لکه دلته بند و او دلته دربونه کې دا نه نه هغه ود شروان شي کیا بات ہے بهګه خپل والا اره په دې تر باندې لاړ شه ويفجرونا تفجيرا نو ولې ډېرې دي په جنت کې الله دې زموږ نصیبه کې لاړ بشو کا خیری مزه به واخلو خو نه منافق صفت ده قران ته صحیح التفات نه کوي ما ذا قال انفا دیو برال المجلس د نبی صلی الله علیه وسلم دا منافق با خبره په غوږ نه لګی دا نو د بوانه ورې دا او مسلمان فیعیه المؤمن مؤمن بدا زړګی ته کوزکړه او کافر بدا د عزت نه کوزولا نو کافر ته بنه یادې دا او مسلمان ته بیا یادې دا دیتا او القش سمع او هو شهید زړګي ورته حاضرول غواړي کنه سلام الله سلام الله علیکم جسمی ها هنا والقلب لدیکم دانا چې زړه دې دلته دې زړی جسم دې دلته دې او زړګې دې په بل ځای تعریف خدای کو کوملا شي چشم ما در چشم تو چشمان تو جای دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر قران ستا طرف ته متوجه ته بل طرف ته ته بسنګ مولای شیب شي ماذا قال انفا سوال دې پیغمبر وس یو د نخو د قیامت را ارسال النبی محمد عربی دنیا ته راتلل ته نبی علیہ السلام انا وساعت کهاتین او بخاری کې روایت ده زم صبابت والوسطا نبی پاک صلی الله علیه وسلم صبابه کوتا او استا کوتا دې سکړه وځو قیامت ته شراغلی یا وړې نه خیراله کثرت المال مال به ډیر شي یا د قیامت نه خراله تجارت به ډیر شي یا د قیامت وړې نه خراله شهادت الزور په دروغه به خلق گواهی کوي د قیامت وړې نه خراله لې قطع الارحام خپل ولې خپ خلق پرې کوي د قیامت وړې نه خراله لې قلت الکرام وکثرت اللئام عزتمن خلق بلک شي رزلان په دنیا کې ډېر شي فقد جاء اشراتها فنا لهم شرط به د دیو د پارا ذکراهم دا ذکراهم مقدم کړي شرط به د دیو د پارا ذکراهم نصیحت قبل اول اذا جاتهم کله چرش دیو ته قیامت بیا به نصیحت چرته کار راځي معلوم شو چې علم په هر سیس باندې مقدم دی ته نګوره الله فعلم اول فعلم یې فعلم انه لا اله الا الله سفیان ابن عینا دالوی عالم دین دی وای ما ته پوس د فضیل ابن عیاض نو کو د علم په باره کې یا یو روایت ته دا سراج چې سفیان ابن عینا نه نه سفیان ابن عینا تپوس شاو کا د علم د فضیلت په باره کې چې علم څونه درجه لري نو ورته د آیات ویل چې دا نه دی اورېدلې فالم ها وای انه لا اله الا الله ور فالم مقدم کو په دې ټولو کې الله اعلم فعلم وعلم علم مقدم کړي معلومه کې دا چې دا علم لوی شان دی فعلم انه لا اله الا الله الله په دې ځان پوهه کوي چې انه لا اله الا الله بیا څو فرایض په په کلمه طیبه کې څو فرایض ته یو العلم بالفاظ الفاظ به صحیح ده لا اله الا الله محمد رسول الله الفاظ به تیاری دیم علم په معنی د دې باندې چې لا اله الا الله څه معنی ده دریم علم په مقتضا د لا اله الا الله چې دا رانه سغواړي سلورم عقیده د لا اله الا الله او پنځم دعوت د لا اله الا الله د لا اله الا الله لانه فلسفه خوشته کنه خو زما محبوبا ته به الله نه استغفار غواړې نو دا بوج به پتا سپکیږي او کمیږي با وللمؤمنین او د مؤمنانو سره د پاره د مؤمنانو زنانو د پاره والله یعلم متقلبکم الله پیجنې متقلبکم ومسواکم سمانی والله یعلم متقلبکم